اولا واقع د ابراهيم عليه السلام پتا کې سرا ورکړې اومګه ابراهيم تا عليه السلام رشده پیغمبري د من قبل مخکې د محمد رسول الله نه صلی الله علیه وسلم د محبوب عالم د نبوت نه مخکې مونږه غلا پیغمبري ور کړې یا من قبل مخکې د بلوغ نه من قبلو من قبلو مخکې د نبوتنا لا نبی شوه نو دا نبی ته ارحاسات لکه نبی علیہ السلام چې په غار حرا کې الله خپل نبی ته څه خودلو نو ویل نو مون به کاو سزړه کې الله ورته چولیو هغه څه به ویل دته ارحاسات وای دلات او د منات او د عزا شکل نه دی لیدلې نه ارحاسات دي شراب د جاهلیت په دور کې شراب ته محبوب عالم نږدې شوی نه دی د زنا نام و نشان سکه الله اکبر چې دوايي هم د زنا په محبوب عالم باندې حرامو دا الله خپل نبی ته ارحاسات ورکړي ولقد آتینا ابراهیم رشده او ما ته پته ځکه ولګی چې دا ارهاسات او چې الله خپل حبیب له سور کړیو ورنه پدې چې خوش غره کې څوک لیوانه دی ته شاله په کروڑونو روپۍ ورکوا فالتا چې دسه زناوري زنګلي د شادوګانو رولي څوک چرته اوسې دی شي او نبی علیہ السلام التهونو پته ورګ دته سو او د په سبانه زړه پر غلاو وذکرک للمشتاق خیر شراب وذکرک للمشتاق خیر شراب وکل شراب دونه کسرابی ستا محبوبا زما الله ستا ذکر ماته غره شراب دی د غار حرا په سکو کې سړی وسلې ونه کیږي د تند نه وګه تګه د غار حرا په سکو کې څه کول لاړ به شي ان شاء الله تاسو ته پته ولګي زما دا خیال نه و چې دا د شي غر بي دا سه عجیب غر دا سه وحشتناک غر وکنا به عالمین و مونږه په دې باندې په تاسو دا زړه کې او درد وېسې تاسو الله عمرو لبوزي نو مزه وکي درد نشته عمره ل روانیم پته نشته عمره ل روانیم شان د بیت الله نه خبر نه ده احکاماتو نه خبر نه ده عمره ل روان ده حج ل روان ده حاجی صاحب ده اس قال لابي کله چې ویل ابراهيم عليه السلام خپل ابا جان ته دای رشد وګوره رشد دی دا کله چې ویل خپل بابا جی ته او خپل قوم تبا هذه تماثيل التي دا څه پټوګان دي هغه چې تاسو دا غیره پارا عاکفون چې لېستون کې سرب سجود یې ورته دا څه پټوګان دي قالو وجدنا چې یو شي د قدر نه څوک نه خبر ولې اخلي بار یو ماشاءالله ډېر کوله کتاب دی نو چې تاسو د قدر نه نه خبر نه سبه واخلي خفقله کتاب دی وایلی فائدہ پکې ډېره ده یو مرګ راوړ دی قالو وجدنا اباءنا ویل دیو چې مونږ دل مونږ خپل پلاران دې دا پارا عبادت کوونکی قال لقد كنتم ویل دیو پتا کې سره وې تاسو او تاسو پلاران په گمراهه ښکار کې قالو اجئتنا بالحق ویل آیات رات لکړ دی په حق باندې ام انت من اللائبین یا یې ته د ټوپ کوونکو نه ابراهيم رښتیا وې کټوکه کې څنګه ته چې دا څه نشي قال بر ربکم ویل ابراهيم عليه السلام بلکې رب تاسو رب د اسمانونو د زمکه ده اغه الله فطرهن چې دای پیدا کړی وانا علی ذالکم او ذا په دی باندې تاسو د پاره يم د بیان کوونکو نه یا من الشاهدین د گواہی کوونکو نه نو الوس با زمونږ بوتانو په دې کې برکتونه چولې او دا هغه خوراک او چې دا حرف اخیرو چې اوس دا خوراک چا نه کړي نو اکال کې باغت سپیره انسان پس سپیره انسان په نظر به خلکو قتل اویل چې سونه لذیذ خوراک په دې ورځ باندې چا وکړو نو هغه ټول کال شیرو شکري او کسابه یو خوړه نو ټول کال به صابي دا د غوي عقیده و ضروره چې څه د خدای نعمتونو نو شي نه لای راوړو پارلیمنت ورلا جوړ کړو یو زبردست او د هر بوت یو خپل ناشنا شاندار د هر قبيله خپل خپل حیثیت او خپل خپل بوت او هغه ډول کړو والای ورته چولی اسکونه ورته چوله مړوندونو ته عجیب انداز سره کروڑونو کروڑونو اربونو روپے په لګولي پسترګو کې قیمتي ملغلره لګولې او دا غي خپل خپل فناوا پاغه فنا کې دا غي خپل هغه سهنو پاغه کې بدا قسمه قسم خوراکونه ورته کې خود نو هغه بلاړه او چرابل نو وګي تګي به نو ویل وای اوس راځي په دې خوراکونو سپته صدا چې څه چې مخه د سره راځي د الله خلیل تدیویل راځه چې زو د زرا جوړه یم ایدا خیالو چې د باري رښتیا نه جوړه دی هغه سستا سو د دې شینو د وجه نه رنځور یم لګ دې پرړل شفا ورکم او تاسو زیخه خپکیږئ ما زلګ نه جوړه رالل زبردست خوراکونه پراته دا الله خلیل یو اسیر تحکم د پاره دغه د شرمولو الا تاکلون ولن خره رسول الله ولن خره خدای والیا سونه کل کل پیرینی ولن خره دا خسته خسته پتنان ظالم خره کنا سپیګ می ته ورته نږدې کې نشه خړې لاس دغه راوالی هغه مردار لاس اوچته وې کنه نه اوچته الکه شوندو پورې درته مګم نشي خوړې خنا خبره کوا کنه لک خبره کوا کنه خوري کنه خوري مساچر ته کې دا سره ته حکم دا وې د شرمولو د پا مالکم لا تنتقون مالکم لا تنتقون سدي خبر نه کوي ویل دیو چا کړل دا زمونږ له هو سره رالل رالل شرط دی خدای شرط دی خدای خو سپېګما نشته دی دا خدای خو غوګل ته پروت دی سترګې حال ته پرته ده خدای خو غرق پرک دی قالو من فعل هذا ابراهيم عليه السلام الله ټول مملکت دی واز ابراهيم دی قالوا انت فعلت ویلا ایتا دا کار کړی زموږ د الہ او سرا اے ابراهیم ابراهیم تا کړی قال بل فعله الله تبه ځان رسوله او کبیرهم هاذا مشر داده دای مشر ده تپوس ته وکي کدی خبره کولې شي دنه تپوس وکي غلبه دی وخی یا قال بل فعله بل فعله ویل ابراهيم عليه السلام بلکې کړه به دې کار لرا کبیرو مشر د دیو دا دیو د شرمولو د پاره تبکید د پاره چې دا دینو تاسو ته وکای کدی خبرې کولې شي یا قال بل فعله بلکې کړه به دې لرا مشر د دیو چې ابراهيم عليه السلام دې ولې د هر چا مشر په دنیا کې هغه انسان وي نو تاسو ترنه وکای کدی خبرې کولې شي فرجعو دی واپس شو خپل نفسونو اکتا اړه ته واپس شو ځان ته واپس شو نو فقالو ویل یقینا تاسو انتم الظالمون یقینا تاسو ظالمان یې بیا سر نګون شو په خپل سرونو ویلتا ته پته دا ما ها اولای انتقون چې نه دی دیو خبرې کوونکې ابراهیم دا خبرې چرته کولې شي خا ابراهيم عليه السلام ته واست دعوت موقع خا خبرې نشي کوله خوراک نشي کوله دا شری سره ساتل خوراک نشي کوله خپل غل دفاع نشي کوله خپل دغل خودل هم نشي هغه بل څنګه الہ وي د سر نتبر نشي لره کوله ویلا آیت سو بندگی کوي ما سوا د الله نه دا چا چې نه را فرسول شي تا ته استایس بچړې او نظر او فلکم او فلکم ابراهيم عليه السلام دی اوف اوف اوف هاي هاي هاي دا عجیب خلک یې یار او فلکم بیزاری دستا سودا پارا او دا هغه چا د پاره چې تاسو بندگی کوئ سوا د الله نه ول عقل نه لري اوس د ابراهيم عليه السلام سزا تا بخښي هغه سزا ورکړي چې دنیا والا ورته حیران هغه سزا ور کوي چې اسمانونو کې چغې دي قالو حرقو ویل وسه زې ابراهيم عليه السلام لره ابراهيم عليه السلام اوس اورته گزاري چار دیوالی تیار شو د الله د خلیل د پاره اتیا غزا وګدا دا او سلويخ غزا پلان دا مستقل یوم یاشته لرګي راټولېږي او چا ویل دي ستتا شورن شپږ میاشته لرګي د الله د خلیل د پاره را جمع کی څه چل کو د الله خلیل به پکې سيزو دام دنیا دا لرګي را جمع کېګا لرګي را جمع کېګا خشاک را جمع کېګا وې د الله خلیل به پکې سيزو تر دې پره چې او زنانه با نظر و معنا بیمار بشوا اور بل ساجب اور بل ساجب اور تر دې پوره چې او مارغه با پاسمان کې داسې تیر وتون او هغه بخ کتر اولې دو یو زبردست جهنم ده په دنیا کې څوک ورته نږدې نشي ورتله وس د الله خلیل دی ورته گزاري نو د الله خلیل لهم الله طاقت ورکړي نو چې نږدې کین نو غزان سره ډیر راکاږي نو بیا پشاشي ابراهيم عليه السلام مو تختی ایو راکا گل دے راکا گل دے راکا گل دے ابلیس لائن راغے زیڑا پوزائی نیولے وا بچو څه چللې وا کاکا خدای والیا د سیو معاملې په خراغله ویلوا بچو منجنی دغه پاره یو ټال تیار کړي اغل ری اوچتا اغه ټال اوچت هغه وتړی اې د پاره اوچت زې جوړ کړي هغه منجنی ټال کې ابراهیم خلیل الله کې نه وای او په یو هم باندې هغه ټال اغیلا ټاله ور کوي او هغه طرف ته بیا پړي وس کوي د الله خلیل بعد اور په مینس کې راشي دا وشولا ټال جوړیږي د الله خلیل اور ته ګوري بعض خلک وای وای د یقینو چې زما پور کې نه سوزم نه نه عالم الغیب خو یوازې الله دی د الله خلیل ګوري چې د یو کرتب کې خناکام شو بکې رش ولا بکې رش ولا دې بل کرتب کې به اوس دیو کامیابیږي دا الله خلیل چې کله په دې ټال کې دی اسمان رب ته چغه وای وای اللهم انت الواحد فی السما واما الیک فلا جبرئیل حاجت مشته ده خو هر چتا تا نه بالکل نه اره ابراهیم الله ته سوال هو کړه الله ته خو څه غوو کړه وی حسبی عن سوال حسبی عن سوال علمه بحالی اغه زما د سوال نم لک الملک لا شریک لک ستا دا پارا حکومت دے ربا ستا سر چوک پا دے کی حصہ دار شتا دے نا ربا من جنیت دیو خلاص کا نو هغه سیده جهنم په مینس کې د اور په مینس کې دغه همت اب چا کړه پیدا الله خلیل نن سوځي مانه بیا ته پوس کی تور اړه کې تاسو کړي یو کربوړ ظالم نو ټوله دنیا په هر د الله په خلیل باندې خپا دا کربوړ د نمرود بچي د پکې کاو خطه شي خطه شي زکه خدا سزا شو ده چې په اول گزار چاويشتو سل نه کوي دی صحیح حدیث دی سل نه کوي وسنګا پوست کې جدا کی زبا ګورما څنګه بد د کپر ډیس کوي ګوري د الله خلیل ګوري ګلزار پور کې حشاش بشاش ناشته وهو جالس علی سریر لوی د پارلمنت ټول مشران مر سره دی او دا کته معاملې ني وایده دې ورته خبره وکړه نمرود نور خو دنیا کې د الله خلیل خوشحالي بسال تا دقه سخته سخته ملک مصر کې سخته ملک شام کې سخته ملک شام کې بیا د هاجره او د اسماعیل غمونو دلک بیا د بچی د ذبح مسله را لا دا ټوله معاملې ټوله معاملې ټوله معاملې ها هغه ورځ ډېرې مزدارې ډېرې مزدارې ډېرې مزدارې چې ما په اور کې تیرې کړې ونجینا ولوطا خلاص کومه د لره ولوط علی السلام لره زمکه هغه ته چې برکت ما چولې او پدې کې مانا ملک شام برکت ما چولې او پدې کې د مخلوق د پاره وبا خمنګ د تای ساق علی صلوات و سلام سمانه وکوي وایا چې بیانې کاو د دین زمون یهدون بامرنا یا یدعون الناس الی دیننا خلق به بل زمونږ دین ته واو حینا الی وه وکړه مونږه دیوتا فعل الخيرات د کار د نیکو او د قائمولو د مانزو د ورکولو د زکات او دا ټول زموږ د پر عبادت کوونکی درې مواقع لوط علیہ السلام ورکړو موږ د پیغمبري او علم او خلاص کړو موږ د کلی هغه نه چو دا کرے چا ملیکا و دا بدو اغلام بازی کولا یقینا و دیو قوم نا کارا فاسقان او داخل کڑا منگا دے پخپلا مہروانی یقینا و دے دا علا صالحانونا او نوح علی السلام دا څلورم واقع کله چې आवाज کو په خوا نو قبولتیا وکړه موږ د د د پاره نو خلاص کومه دی لرا اهل د د لرا من الکرب العظیم دلوی مصیبت را چې طوفانو ونصرناه من القوم الذين او مدد کومه د د یعنی بچو سات موږ دلرا د قوم آ کسانو نه چې درو جنتیای کولا زموږ د آیاتونو یقینا و دیو قوم نه کارا نو غر کړمږه دیو لرا په غونډا انځم واکا و داود او داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام از یحکمان فی الحرس کله چې فیصله کولا دی دوانو په بار د فصل کې نفس دې ته چې د شپې ګړې بيزي راشي او د چا فصل وخوري داوود علیہ الصلوۃ والسلام ته یو فیصله را چې جی دې سړی ګړې بيزي شپې را غلې وي او زما ټول فصل تبا کړي فصل قیمت ته چوکتلې شو نو د ګړو د فصل قیمت تقریبا یو یو داود علیہ الصلوۃ والسلام ویل دا ګډستا شو چې فصل یې در لا خړلې نو ګډستا شو او د بسر ګرې زیبا سره و سليمان عليه الصلاه والسلام په لار کې تپوسه وکا بابا جی څنګه فیصله ورولا ما درول ولویل چې ټوله ګډې رانه ورکړې لکه فیصله او الزا تاسو د پاره یو فیصله کوما ول څنګه اګړو بزو والا ته وی چې د دې سړی دا فصل با تو وکره تو خم خپل واچه و بکره او بخور به کې کې چې دې ټیم ته ورسیږي دا کم ټیم د کسنګ چې تا تا دا فصل تبا کړی دی چې دې ته ورسې دی دا فصل به ورلا ته سماله او دا ګړي به د سره غاڼي یعنی کدا دې ورلا ونه کړو ګړي بیا دا غشوي خدا ګړي به ور سره غاڼي او ته دا فصل سماله چې دې ځای ته د فصل ورساو بس ته خپل ګړي واپس والے او فصل به ته حواله شي سليمان تم ډیر په هور کړه ځکه چې دې د دې د فیصله دوړو د پاره خوا او د داوود علی السلام فیصله خو ماشا الله فتوا وا وای فتوا د داوود او صلح د سليمان وا او غره وصلح خیر صلح کې ډیر خیری ځکه صلح کې د دوانو جانبینو سنه سره آیتی نو ادوانو خوشاله او فتوا خورره یو خبره ده نو بس د کانی خکر خده یو درز ده پچا و پریوزی زمنګ په دین کې دسه د چا غړي بيزي د شپې رااله او د چا فصله و خور نو سبا کی مفتیان حضرات ناس دي ماشاءالله زمنګ په شریعت کې فلا زمان عند ابي حنیفه امام ابو حنیفه وای په دې کې زمان نشته او نور علما کرام وای کله چې د شپې یا د ورځې غړي ویزه راشي او دا غوي سره څوک نه وي سایق نه شپنکه نه او غي سر وکا زکه العجما جرحها جبارون العجما دته عجما ویل شي دا ګون ګون مخلوق دی دا هغه زخم توي دی نو چې زخم یې توي شو نو خوراک هم توي شو د محبوب عالم حدیث دی صلی الله علیه وسلم ففهمنا سليمان ها کا سائق ورلو شپنکه ورلو نو د شپنکه د سرمن اړول غواړي چې دا خو ځانور دی خو ته خو ځانور نه یې کنه تا زما زما زما زما فصل لې په وره غرق دا زمون خور چې د شپنکې ناشته ده نو دا سمول غواړي سمول نه توبه مې دي یعنی دته ویل غواړي چې خدای والد ته ولې ته ته ته ناشته بي بي زیراله دا شپنکې دا پټه شپنکې دا دا اکثر دا فصلونه اوس خدا دا زنانه دا بيزي را رخشړي دا ورته پټه کینی او ایسته وای شړی فصل ته دا خود شړل دا مستقل دل بالا عذاب مر کوي د په شودو کې هم نقصان ده د دې په خړو کې هم نقصان ده او کله تاوان مسله را لنو تاوان اگسته کیږي هم ددنه چک ټیک د دې ګړي بيزینه نه خود شانه شپن کای نه شپن کینه استاسو د شپن کې توپ دې مبارک شه دا عجیب خبره شو وکلن آتینا حکما و علما او هر یو لور کړه مونږه حکم او علم پیغمبري او علم او تابع کړه مونږه سره د داوود عليه السلام نغرونه یو سبحنا و تیر چې تسبیحات ویل و تیر او مرغان داوود علیہ السلام به زبور لستو غرب مر سره شور تور خوان له کا مړه زتا ست سوی یم کنه مرغان به بر نه رالل یسبحنا و تیر دغه په مرګرتیا کې غرونه او مرغانو با یا جبال او وی بی ما هو الطير اے غرونو د داوود په مرګرتیا کې شورو وکي نو چې پنجابې مولوی صاحب تقریر کوي هغه نور ورته ماشاءالله ماشاءالله کیا بات ہے جو خون کوي کنه کوي موږ سرحد والا کومړي وسخرنا ما داوود الجبال دې مرګره ماشاءالله چرته شته او د داوود علی السلام आवाज هم خسته و وعلمنا صنعت لبوس لكم تعلیم ورکړو دلرا صنعت لبوس لكم د جوړولو د زغر استاد د پاره یعنی ساختنه ذره فتح الرحمن د پاره چې بچو ساتي تاسو لرا د جنگونو تاسو نه اي تاسو شکر استونی کې ولې سليمان الريح او تابع کړه موږ د سليمان عليه صلوات و سلام د پاره هوا عاصفتن چې تند بروانه وا تیز بروانه وا عاصفتن سوال دار ازي چې سورته سبا کې خورخه راغله په دمه دمه عدالت عاصفه یمړه چې سليمان عليه صلوات و سلام تعذيب وا جو هوا به تیز شو نو تخت سليماني یا الله په یو ګنټه کې عربستان ته غواړم جو تیز هوا و نو ان پن کې عربستان کې ولی سلیمان الريح عاصفتا تیز بو کلا کلا په تورات کې دې چې دا د عرض په سرزمین باندې اوسېدونکو وو تورات میں ہے کہ عرض کے سرزمین کے رہنے والے تھی ماجدی والی وکان ربی نبی فی الروم او دا عرض زمکه چې دا دا پروم کې دا وکان نبی فی الروم پر روم کې دا نبی او پیغمبرو نو سیدا زید طرف نه څه دا نو سی و ایوب اذنا دربه ایوب علیہ السلام کله چې आवाज کو پر رب ته اتل سکارو پوری بیمار دی اولاد لاړ مړ شو زامن و زامن و اغام ختم شو ولونه و اغام ختم شوی مالم ټول پټول لاړو ایوب علیہ الصلات والسلام نه خلکو کرکه شروع شو دا غرض نه ده چې دا هغه په مبارک بدن کې چینجی شوی هغه اسرایلی روایت ده کمزور ده علامه علوسی په هغه باندې ډېر رد کړي نور مفسرینو خو خلکو ته ولې ډډه وکړه ویل ایوب د خدایانو خیرو غر کا بس نو منځ دې کې کتا سو نږدې شوی نو تاسو هم غر کېږئ یو بی بی وا چې د غره په شان باندې ایوب علی السلام ته ولاړه وا و ایوب ازنادا غم وهل بی بی وې زامن لاړه وې لونه لاړې سوار له اولاد په پان پن کې لاړه د دنیا نه غم وهل بی بی او خاون ایوب علی السلام د ګل پشان انسان الله ورته دسه کړ فاستجبنا له پس قبولتیا وکړه موږ د د لپاره لره کومه هغه چې په د باندې او تکلیف ور کومه دتا اهل دد او په مثال د دی باندې نور رحمت او زموږ د طرفنا و ذکر للعابدین او نصیحت او د عبادت کوونکو د پاره صلات مرز لره کوم رستو راځي اے ایوبا دا پوند دی و خسته وبره او خټ کې دی ایوبا غسل وکا غسل وکا د غسل سره ماشاءالله ټول مرز لاړو ایوب علیہ الصلات والسلام د ګل پشان الان کما کان ماشاءالله اقشان زبردست تخکل ځواني زبردست تخکل وجود بلکې دا لاسکه د سرو زرو پتنګانم پیراورېګا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام په جولای کې هغه راټولوا الله ورته ایوب ته مستغنی نه نبی علیہ السلام سوای الله استاد رحمت استاد رحمت نه مستغنی نه امربا فاستجبنا له پس لره کومه چې په د باندې تکلیف ور کومه دتا حل دد او په مثال د دې باندې نور رحمت او زموږ د طرفنا عبد الله ابن مسعود وای و بچی زامنه وړو مړو نو یې لونه مړې وي الله هغه مرته ژوند دی او الله رب العزت دغه پشان نور مرلا ورلا الله ورکړ دا الله کولای شي د دیو دا مرګ بد اجل نه او کله چې دا روایت امام شافعی نقل کین بیا وای چې دا د قران د ظاهر سره ډیر موافق دی ومثلهم معهم رحمتا من عندنا واصلحنا له زوجا او تان د کلمنګا د بچی د پاره د د پاره بیبی د صالح کړه منګا له د د پاره بیبی د د پاره د بچی انهم کانو یقینا ودیو یسارعون دا د ټول انبیو حال یوازې یونسنا یوازې زکریا داسې نه ده